مقصود دا هغه یو لسمنا تر دې یوشتمه پوری زجر منافقین ہوتا او خاتمه کی اعاده دعوه درې درجات ته توحید سورت ممتاز په ذکر د اجلاء د بنی نظیر چې دا یو شعر ممتاز په تقسیم د مال د فی وعلموا انما غنمتم صفات منافقین اسماء الله الحسنى او دا رستنی دری آیاتونه سار ماکان ویل غواړي مراتب سلاسل توحید پشان د حدید او اوصاف د صحابه د پاره د مؤمنانو او دا کامل مؤمن دی بدري مرجان کې شیخ صاحب ژوندې او مای دا ضعیف نه دی پکا یا ایه الذین آمنو دعوا تبدیع عن علیه السلام مقابله نشي کولی را روان دي ځکه دو صلح حدیبیه چې کړی و هغه یې ماته کړی و نبی علیه السلام په وحي علی زبیر داد ابن اسود رضی الله عنهم ولیدل زه یو بې سوکه سړی وم په مکه مکرمه کې او ما ته پته وه چې زما په خط الله او الله رسول ته څه نقصان نه رسي نو زه به خط ولیږم نو ملازه به په قریش واوري زما اهل عیال به اشتغاشته حاتب رضی الله عنه نبی علیہ السلام ولا حق ورکړی او هغه وخت کې دینی کار نبی علیہ السلام ولا تبلیغی حضرات چې کوي چې دا کار به څوک کوي د مصر مقوقس بادشاہ ته چې خط لیږو وی زه ویریدم وی ته یریدم ته زمون مقصود نه زمون مقصود بل څوک دی وی څوک نو دغه د پیغمبرۍ دعوه یې چې کړې ده وی زما کوم هغه مقصود خصلور شو کا ذل حلیفه مقام کې ناشتي ناشته کوي شراک ته وی دا توره دې څنګه ده دا هو دې راخه ده بیا ته په دې خبرو کې وی چې خبر شوم چې هغه سړی د قریشو څوک سړی دی خط ورکړي خو اوس د مصر ته او هغه دې ځنګل کې دی په خپل دی نو راځي چې دوه تنه لاړ شو نو سیراب ځان نه مخکې کړی دی یلکه ویدا تورا ویدا دې رخره د غرض وخت کې ورکاو نه کی ته دا سر لکه پورته که څه جوړه دی نو دی سر چی پورته کړی دی هلته یې سور کړی دی لری نه راغی عبدالله ته وی چې هغه محمدیان دوه دي نو په کار دا ده چې موږ درې شو مقابله به اسانه وکړو لاکې په بل طرف روان کړی یم دغسې پلتې کړی دی نو هغه رجل آخر پوه شو چې غزارې کړی دی خو اثر یې نه دی کړی درې واړه یې مردار کړي دي نږدې ځای کې د دوی غنیمت یې چا سره امانت یې کړی دی خط رسول یې دی بیا واپس راغلی دی اعتراضات په صحابو یا ضرور دي تسدی الله معافی کړی دا یا ایها الذین آمنو مخکی صورت توحید ختم نو دلته منکرین او توحید سره اظهار دشمنی او کار دی مخکې د مؤمنانو اقسام ذکر شو نو دلته د کافرانو اقسام ذکر کړي د دیو جن دې صورت کې کامل ایمان والا او کمزور همت والا او تنبیهات دي او هغه صورت چې بری بيد نشته مقصود دولسمه پوری او خاتمه کې اعاده د مضمون د ابتدا د صورت چې اول اخر او دا هغه صورت ته چې اول اخري بالکل یو شی دی یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله علیهم په طبيعي او زبردست عجیب خبره کړل عتاب دلالت په دوستۍ عام سړی د سړی ګیله نه کوي عالم العلم دی کال کې یو پیری تیار کړي هلته یې یو پیر عام سړی کال کې یو پیر السلام علیکم وعلیکم اړیره مې رواني شکریا نو دلته معاهدین د مشرکانو په صورت دو بابه تا اول نه تر ونو پوری اول یا یو بابه تا ټول او ایمان والو د لګولو پر حال آیات مشکل سلو وجد دشمنی او دری صفات تا مومنان څنګه نجوړوی دشمنان زمو دشمنان خپل دوستان اوږدوي تاسو ته لاسونه خپل او ژبې خپلې په فضایي پنځم غواړي کفر تاسو اول ان تؤمنو بالله تاکید د مدح بما یشبه الظن دری صفات د مؤمنانو او څنګه خپل کون تشرونیهم بالموده پټی لیگئی دا دوستی خبری د ولایت د دوستۍ درې مرتبه یو عقیده او پکار د کفر کې شرکت نو دا خو بالکل شرک دی او کفر دی دویم مالی بدنی امداد د کافرو سره قضاء حاجت لپاره اسماء الله الحسنا وسیله والله قدیر مونږ ټول ضرورت منو الله د دې ملک نه بدامنی لري مرض او وبا قحط لري کی والله قدیر په اخلاص منو وکړي لا احسان ممکن زبان حال سره راضي